This call is now being recorded. بسم الله الرحمن الرحیم نن منګه په تفسیر او مصطلح الحديث کې بل اصطلاح دا چې هغه ته وی المزید فی متصل الاسانید په متصل سند کی دراوی زیادت کول دیتوی المزید فی متصل الاسانید په متصل سند کی دراوی داغي زیادت کول دا د خبره مردود اقسامو خلاصه دا غي داوا چې خبر رد کېده بنیادی د دوو اسبابو د وجنه یا د انقطاع فی سند د وجنه او یا پراوی کې د طعن د وجنه بیا د انقطاع فی سند داغه دوه اقسامو یا غ انقطاع هغه به ظاهر وي او یا باغه خفي وي نو که ظاهر وي سلور اقسام دي معلق مرسل معضل منقطع او کدا سقط او دا انقطاع دا خفي وي نو بیا مدلس او مرسل خفي داغي دوا اقسامو کپ خبر کی د د ضعف سبب او د کمزوري سبب اغا طعن فی الراوی نو بیا داغي یا به پر راوی کې طعن وی عیب به داغه د عدالت کې یا به دا راوی کې عیب وی داغه په ضبط او داغه په حافظه او داغه په اتقان کې نو که مثلا دا کوم اصطلاحات چې مونږ وایو د کې د بازو تعلق د راوی د عدالت سره دی لکه موضوع متروک وغیرہ او د زیاتره او د بازو تعلق چې دی نو هغه د راوی د ضبط او داغه د حافظي او د اتقان سره دی لکه مثلا شاز دی نو په شاز کې هم راوی هغه خبره پوره نه یاد کړي او د د ثقو مخالفت کوي په منکر کې هم ضعیف چې دین او هغه د د ثقه راویانو داغي مخالفت کوي دارنګ په مدرج کې کم چې یو محدث هغه ادراج کوي نو اغم هغه خبره پوره نه یاد کړي نو د دې تعلقم د ضبط او د اتقان سره دی دارنګه کوم روایت چی یو راوی هغه مقلوب کوي په سند کی راوی مخکی روستو ذکر کوي یا په متن کی یو یو جمله هغه مخکی پکاري هغه روسته روستو مخکی کی نو دی کی هم راوی هغه خبره پوره نه یاد کړي نو دا دا مختلف اسباب دي چی دا منګه دا ذکر کړل. نن منګه دا بل اصطلاح ذکر کو چې هغه ته وی المزید فی متصل الاسانید دی کی هم دام د دې تعلقم دراوی د ضبط سره دی او داغه د یاداش سره دی چې راوی هغه پورا خبره نه یاد کړي نو روات اغي چې کم سند ذکر کړي نو اغي پکې دا اضافي راوی دا نه ذکر کړي لیکن بعضی راویان په دغه سند کې د بعضی کسانو داغي زیادت کړي مثلا لکه اوس په دې ځای کې دا چې کوم کسان دي په ترتیب سره لکه مونږ چې دا خپل نمونه په دې لیکچر کې دا وګورو لکه مثلا عبد الله چې دین او اغا زمانه یو خبره روایت کړي او عادل د عبدالله نه روایت کوي خ مثلا خ عادل د مراد نه ډایرک روایت کوي او مراد د نوید نه دا په دې انداز باندې خ عبد الله یادسی نوید د مراد نه مراد د عادل نه عادل د عبد الله نه او عبد الله زمانہ خ اوس منس کی یو راوی اگر راشي نو لکه عام طور باندې سند خو داسې ذکر کیږي چې نوید د مراد نه مراد د عادل نه عادل د عبد الله نه او عبد الله زمانہ په دې طریقه باندې هغه روایت کوي منس کې اوس یو راوی راشي نو هغه به کې د شعیب په دې سند کې هغه د شعیب د نوم د دې زیادت کوي د دې هغه زیادت کوي نو د دغه راوی هغه سند ته داغه غ روایت ته المزید فی متصل الاسانید وی خداغي د پاره سبا د شرطونه دي چې هغه موږ مخکې ذکر کوو خ تعریف د دې دا د مزید چې دینو دا د اسم مفعول صيغه ده د د زیادت نه او متصل دا د منقطع متضاد دی او اسانید چې دینو دا د اسناد جمع ده اصطلاحا د مزید فی متصل الاسانی تعریف دا دی زیادت راو فی اثناء سند ظاهره الاتصال زیادت ته یو راوی یو راوی نه مراد دا نه دی چې امغه یو راوی دی وی مطلب دا دی په دې کې د یو نه سیوام کې دی شي عام طور باندې چې کم سند ذکر کیږي نو پای کې یو شان ذکر کیږي کم چې ثقه راویان وی یو بل راوی هغه راولګیږي نو هغه پکې په هغه سند کې یو راوی سیوا کی یا پکې دوه راویان هغه سیوا کی قزیاده تراوین فی اثناء سند ظاهره الاتصال زیادت د یو راوی د سند په درمیان کې چې په ظاهر باندې هغه سند هغه متصل دی یعنی په ظاهر باندې هغه سند متصل دی یعنی مطلب دا هر یو راوی دا غبل برنی راوی نه چې کوم روایت کوي نو په ظاهر باندې دا غوي د یو بل سره اغا استادی شاګردی اغا ثابت ده یا د یو زمانه خلق دی لقای ممکن ده ملاقاتی ممکن ده بل دا دا چې د یو بل نه غ د روایت غستل هغه ممکن دي ظاهرو الاتصال داغه دا معنا ده دا مثال نه به خبره واضح شي دی مثال ورکړې دی او په دې کې دو راویان هغه داغي اضافه شوی دا عام طور باندې چې دا روایت دا پیش کیږي کم چې ثقه راویان هغه دا روایت دا پیش کوي اګر چي عبدالله ابن مبارک هغه هم ثقه راوي دي خو خامخا انسان دي دا روایت اصل کي دا داسې دی لکه ما روا ابن المبارک ابن المبارک نه مراد عبد الله ابن مبارک دی ما روا ابن المبارک قال روایت داسې دی خپدی کی خ اوس بازی زیادتونه هغه راغلی دي کم زیادت پکې راغلی دی یو د عبد الله ابن مبارک او د عبد الرحمن ابن یزید ترمنځ د سفیان زیادت راغلی دی او دویم د بصر ابن عبید الله او د واصله ترمنځ چې دا کم د ابو ادری زیادت ته دا راغلی دی ټیک شو لکه تاسو لاندې ګوري په کتاب کې دا صفه نمبر 93 دی خ الزیاده فی هذا المثال فی موضعین زیادت په دې مثال کې په دوو ځایونو کې دی الموضع الاول فی لفظ سفیان لومبه چې کم زید نه هغه د سفیان په دې ځای کې زیادت شوی دی نه سفیان هغه زیاتی شوی دی او دویم ځای هغه فی لفظ ابا ادریس هغه د ابو ادریس په دې ځای کې زیادت شوی دی وسبب الزیادت فی الموضعین هو الوهم او په دې دوانو زینو کې د زیادت سبب څه دی هغه وهم دی یعنی راوی د وهم ښکار شوی دی د خطای ښکار شوی دی د غلطی ښکار شوی دی مخکې صفه نمبر 94 باندې ګورئ خ اما زیادت سفیان دا زیادت د سفیان دا د چا نه راغلی دی دا فوهم ممن دون ابن المبارک د عبد الله ابن مبارک په شاګردانو کې د بعضی شاګردانو نه دا خدای هغه شوی دا د عبد الله ابن مبارک ځکه مخکې ګوري لئن عدد من الثقات رووا الحديث عن ابن المبارک ځکه ګڼ شمیر د ثقه راویانو نه روایت کوي د دې حدیث د عبد الله ابن مبارک نه څنګه روایت کوي عن عبد الرحمن ابن یزید یعنی اغي ډایرک د عبد عبد الله ابن مبارک نه عن عبد الرحمن ابن یزید مباشره براه راس روایت کوي منس کې اغي د سفیان نوم ناخلی او هغه دا وی چې دا روایت عبد الله ابن مبارک د عبد الرحمن ابن یزید نه براه راس اخذ کړي دي او براه راس ته داغه ناغسته دي ولم یذکروا سفیان او هغه ثقه راویان اغي په درمیان کې سفیان نه ذکر کړي او بعضی په دې ثقه راویانو کې هغه دي صرح فيه بالاخبار چې هغه پکې د اخبار تصریح کړي دا یعنی څه مطلب اغي دا روایت داسې ذکر کړي چې عن ابن المبارک اخبرني عبد الرحمن ابن يزيد عبد الله ابن مبارک د عن په ځای باندې باقاعده د اخبرني صيغه ذکر کړي دا یعنی اخبرني دلالت کوي په دی باندې چې دا روایت عبدالله ابن مبارک د عبدالرحمن ابن یزید نه اوریدلې دی دا به ان شاء الله موږ مخکي د دې صيغو باره کې دا ذکر کو چې صيغي د د استاد نه د اغستو د حدیث د اغستو کمی صيغي دي او بیا د ادا کولو کمی صيغي دي بیا د ادا کولو کومې صيغې دي لکه مثلا لکه مثلا اوس په دې مثال کې تاسو ګورئ صفه نمبر 93 باندې عبد الله ابن مبارک هغه سوي حدثنا نو دې اوس هغه صيغه د د تحمل ذکر کړي حدثنا سفيان موږ ته دا حديث سفيان بيان که يعني ما د ده نه باقاعده طور باندې دا حديث دا واوريده اوس سفيان چې د خپل استاد نه اخذ کوي هغه په عن سره کوي ټيک شو ان شاء الله موږ به دا ذکر کو چې سمعت حدثني حدثنا اخبرنا انبأنا د دې صيغو خپل منځ کې څه فرق دی او دا د محدثین دا ولې استعمالي دا ځان له علم دی ښه یو خو دا شوه چې کوم عبدالله ابن مبارک د هغه په شاګردانو کې کوم ثقه راویان دي نو هغه د عبدالله ابن مبارک او د عبدالرحمن ابن یزید منځ کې سفیان نه ذکر کوي او بعضې شاګردان هغه دي چې هغه پکې د د اخبار تصریح کړی دا چې عبد الله ابن مبارک دا روایت د عبد الرحمن ابن یزید نه براه راس اوریدلې دی د دې وجه نه هغه وی چې اخبرنی ویلې دی یا اخبرنا یې ویلې دی خ اوس دویمه و اما زیادت ابا ادریس هر چې د ابو ادریس زیادت ته نو دا د عبد الله ابن مبارک نم خطای شوی دا فوهم من ابن المبارک عبد الله ابن مبارک امیر المؤمنین فی الحدیث ته لیکن انسان دې خطای اگر اتلی شي لیکن مخکې د دې خبره کو چې هر دا خطا دا او کنه دا فوهم من ابن المبارک دا د عبد الله ابن مبارک نه دا وهم راغلی دی او دا داغه نه دا خطای شوی دا لئن عددا من الثقات زکا چې نور ثقه راویان اغي دا حدیث روایت کوي د عبد الرحمن ابن یزید نه فلم یذکروا ابا ادریس نو اغي د ابو ادریس حواله هغه په کې منځ کې نه ذکر کوي بلکې ومنهم من صرح بسماع بصر من واصله بلکې هغه ډایرک دا روایت ذکر کوي چې بصر ابن عبید الله دا روایت ډایرک د واصله نه اوریدلې دی او منځ کې د ابو ادریس داغه نوم نه اخلي په خبره پوه شوي اوس په دې کې وایي شروط رد الزیاده خ اول خو دا یو خبره دا یاد ساتي دا کم راوی چې په سند کې دا زیادت ذکر کړي د دغه راوی روایت ته بمنګا المزید فی متصل الاسانید وایو د هغه راوی روایت ته به منګه المزید فی متصل الاسانید وایو چې کم راوی په روایت کې په سند کې زیادت کوي او زیاتی راوی ذکر کوي او المزید فی متصل الاسانید دا بحث منګوایو د خبره مردود په اقسامو کې او خبر مردود هغه مردود وی هغه رد وی مطلب دا د دغه راوی روایت دا چې کم زیادت کوي دا چې کم زیادت کوي نو دا چې کم روایت زائده دی نو دایات ساتي د د روایت المزید فی متصل الاسانید دی او المزید فی متصل الاسانید دا په خبره مردود کې راځي د دې وجنا د د غراوی دا روایت دا برد وی د اغه نورو کسانو روایت با مقبول وی د دې مقابله کې چې کوم روات هغه دا زیاتی راویان دا نه ذکر کوي خو په دې کې یو شرط دی په دې کې دا یو شرط به یاد ساتئ دا کم راویان چې دا اضافي نمونه نه ذکر کوي لکاغي په دې سند کې په دې متصل سند کې زیادت نه کوي نو شرط وبای کې دا وی چې دا کم راوی دا چې کم دو راویانو منځ کې دوی دا یو راوی لکه داتې د منځه الوزي او داتې په منځ کې لری کوي لکه ابن مبارک د عبدالرحمن ابن یزید نه یو زیدا شپدی مثال کی او دویم بصر ابن عبد عبید الله د واسلنا نو اغي داوی شرط پکې دادې شرط بدای چې دا راوی به د دې مروی عنه نه لکه عبد الله ابن مبارک دا راوی دی مروی عنه عبد الرحمن ابن یزید دی یو مثال دا دی بصر ابن عبید الله راوی دی د چان روایت کوي مروی عنه واصله ده نو پای کې شرط دا دی چې راوی به د مروی عنه نه تصریح د سماع کوي مثلا هغه به دا ذکر کوي چې دی راوی د دغه راوی نه دا روایت اوریدلې دی یا باغه د سمعتو لفظ راوړي یا باغه د حدثنی لفظ راوړي یا د حدثنا یا باغه د انبانی انبانا خبر صيغه راوړي یا باغه د اخبرني اخبرنا عن بن راوړي ځکه په عن کې هو زم اوس مثلا روایت کولې شم چې د شاه ولی الله نه روایت دی نو زه به وایم چې عن عن الشاه ولی الله نو زه د دې زینا شاه ولی الله نه ډایرک روایت کولې شم په ان سره دروغم پکې نشتا چې د شاه ولی الله نه روایت دی او یقینا داغه نه روایتي لیکن اوس په دې کې د دې خبرې صراحت خو نشته کنه چې ما د شاه ولی الله نه دا روایت اوریدلې دی زدانشم ویلې چې سمعت الشاه ولی الله زدانشم ویلې زدانشم ویلې چې حدثني شاه ولی الله زدانشم ویلې چې اخبرني شاه ولی الله زه دا نشم ویلی چې انبا اني شاه ولی الله ځکه وجه دا ده ځکه چې زه داسې غي سمعتو حدثني اخبرني داسې غي استعمالومه نو پدې کې زما او د شاه منس کې هډیر زیاته فاصله ده نو زه به په دروغو کې راشم او دې کې به دروغ لازم شي او هر چې عن دې نو عن زه د صحابو نوم روایت کولې شم چې عن ابن عمره عبد الله ابن عمر نه روایت دی نو یقینا داغه نه روایت دی او په کتاب کې براغلی وی او زه ته روایت کولې شم عن ابن عمر دروغ پکې لازم ندی ځکه ما د دې خبره داوه خو نه د کړې چې سمعت ابن عمر ما د عبد الله ابن عمر نو اوریدل دا خو پکې نشتا نو پدې کې دا وی چې د هغه راوی روایت به منګه په هغه وخت کې په المزید فی متصل الاسانید کې راولو چا چې هغه زیادت کړي دی بشرط کې دا کوم راویانو چې دا اضافي کسان نه دي ذکر کړي یا یو دی یا دو دی نو پدې کې به دا راوی چې د چانه روایت کوي نو داغه نه به باقاعده تصریح د سماع کړي وي د اوریدو او د سماع چې کومې صيغې دي هغه تاسو ته ما ویلې په خبره پوه شوي دارنګ بصر ابن عبید الله دی د به تصریح د سماع کړی وی د د واسلنا هغه کم راویان چې هغه دا اضافي نمونه دا نه ذکر کوي په خپل سند کې لکه تاسو اوس مخ کې ګوري په صفه نمبر 94 باندې شروط رد الزیاده شرط دی د رد د زیادت د پاره وعدها او د دې د شمارلو د پاره وهمن چې دا به وهم وي ممن زادها د هغه چا د طرف نه چې هغه د دې زیادت کړي دي شرطان دو شرطونه دي یعنی مس پدې کې پلندو الفاظو کې دا دا چې په کوم صورت کې بمنګ د المزید فی متصل الاسانید داغي حکم لګو یو شرط دا دی چې ان یکون من لم یزدها اتقن ممن زادها دا چې کوم راویانو په سند کې زیادت نه دی کړي دا به د هغه چانه ډیر صاحب صاحبان د اتقان وی یعنی ډیر ثقه به د هغه چانه چا چې بدی کې زیادت کړي دي یعنی لازمه خبره دا ده د سینه چې هغه چا زیادت کړي دي هغه د نورو کسانو نه په په سقوالی کې هغه ته زیات وي نه داسې بني بلکې چا چې زیادت نه دی کړي نو اغیبا د هغه زیادت کوونکو نه زیات سقوي ان یکون من لم یزدها اتقنا ممن زادها هغه چا چې زیادت نه دی کړی یعنی لند سند ذکر کړی دی او د اضافي نمونه پکې نه دی ذکر کړی نو اغي به ډیر مضبوط وي د هغه چانه چا چې په دې کې د اضافي نمونه دا ذکر کړی دی او زیادت یې کړی دی یو دا یو شرط هغه دا دی دویم څه دی ان یقع التصریح بالسماع فی موضع الزیاده کم چې د زیادت اغزه دی نو پدی کې با اغه راوی د مروی عنه نه تصریح د سماع به کړی وی یعنی هغه صيغه به استعمال کړی وی چې داغي نه پته ولګي چې عبد الله ابن مبارک د عبد الرحمن ابن یزید نه دا حدیث اوریدلې دی او بصر ابن عبید الله د واصله داغه نه دا حدیث اوریدلې دی دا دوه شرطونه دي بکې ښا دی وی فإن اختل الشرطان پس کچری دا دواړه شرطونه په دې کې خلل راغې دواړه نو یا او واحد منهما او یا په دې دواړو کې یو شرط کې خلل راغې څه مطلب یعنی چا چې زیادت نه دی کړي کدوی د دغه زیادت کوونکی نه زیاد ثقه نه زیاد متقن نه او یا دوی هغه د سماع تصریح نه کړي نو به بدایات ساتي کم چې هغه د زیادت کون کې دی هغه روایت له ترجیح ورکړي کیږي بیا به دا غ زیادت کون کی راوی دا غ زیادت تبه د المزید فی متصل الاسانید د هغې حکم به بیا په هغې باندې نه لګي ښه ترجحت الزیادتو بیا به غ زیادت له ترجیح ورکړې کیږي وقبلت او بیا به هغه د هغه راوی روایت لبا هغه به قبليږي وعد الاسناد الخالي من تلك الزياده منقطعا او کم چی هغه سند دی چې هغه د دغه زیادت نه خالی دی یعنی چا چې هغه لند سند ذکر کړي دی هغه روایت به منقطع وي یعنی موږ به بیا دا وایو چا چې زیادت کړي دي نو هغه ته منس کی هغه راویان معلوم دي او د نورو کسانو منس کی هغه راویان هغه نه دي ذکر کړي لیکن دغه انقطاع دا به خفي وي یعنی دا به دسی انقطاع وي چې ډیر په مشکل سره به معلومیږي او د دې وجنه بیا او چې انقطاع پای کې خفي وي نو بیا داسې روایت ته مرسل خفي ویل کیږي ښا داسې روایت ته مرسل خفي ویل کیږي دا اوس په دې باندې دا اعتراضات هم دي اعتراض هغه دا دی الاعتراضات الوارده على ادعاء وقوع الزياده بعضی محدثینو په دې المزید فی متصل الاسانید باندې دلته صرف موږ په دې اصطلاح باندې ځان پویا کو ورنه بدی کی اوګد بحث ته اوګد بحث ته یعنی په دی باندې دا اعتراضات دا واردی کی چیرې نه دا خبره بالکل علی الاطلاق درست نه ده چې دا غراوی روایت ته مزید فی متصل الاسانید هغه ویل کیږي بلکې لکه څنګه چې دوی دا ویلي چې په کوم صورت یعنی د دې لنډه خلاصه کوم داسې بیان کو نو هغه بدایي کله بداسي چې چا چې هغه زیادت کړي دي دا غ روایت لکه هغه برت کیږي او چا چې دا زیادت نه دی کړي د دوی روایت دی لبه ترجیح وي دی روایت دا روایت به قبليږي کله بداسي چې دا چا چې زیادت نه دی کړي او دا لند سند ذکر کړي دي زیات نمونه نه دي ذکر کړي کله بداسي دا روایت بن قبليږي او چا چې هغه زیادت کړي دي علی ادعاء وقوع الزیاده په دې روایت کې دی عبارت کې دام ذکر کړي چې دام ممکن د چې دوان ټیک وي کم کې چې زیادت ته غم ټیک ته او کم کې چې زیادت نه دی هغه هم ټیک دی څنګه په دې باندې په دې زیادت په واقع کې دو باندې اعتراض کولې شي په دې داوا باندې چې را زیادت واقع شوه دی په دې باندې دوه اعتراضونه دا واردېږي هغه دا لکه تاسو ته ما په آغاز کې هغه ذکر ک او ما په کې هغه د زیاتی راویانو هغه نمونه هغه ذکر نکړل لکه ما روا ابن المبارک عن عبد الرحمن ابن یزید عن بصر ابن عبید الله عن واصله نو په دې کې معنی سفیان نوم ذکر کو نه د ابو ادریس نو ان کان الاسناد الخالی عن الزیاده بحرف عن کدغه لند سند کوم سند چې خالی دی د زیاتی راویانو نه که دا سند په عن سره روایت وی فی موضع الزیاده وکم زینو کی چې دا زیاتی راویان دي کپای کې دا راوی د مروی عنه نه د سماع تصریح نه کوي نه د تحدیث کوي نه د اخبار کوي نه د سماع کوي نه د تحدیث یعنی حدثنی حدثنا او نه د اخبار اخبرنی اخبرنا نه د دې تصریح کوي نو فیم بغي ان یجعل منقطعا نبی ادا مناسبه ده چې دی لند سند ته منقطی ویل شي لکه دا مخ کی هم ذکر شو دا خبره ټیک شو او دویم دا وان کان مصرحا فيه بالسماع زه یره په دې کې د سماع تصریح شته دی تحدیث شته اخبار شته نو احتمل نو بیا په دې کې دا احتمال شته اوس دا احتمال هم پکې شته دی چې ان یکونا چې ویدی دا راوی سمعه من رجل عنه اولا چې هغه دا روایت اوریدلې وی چې هغه دا روایت اوریدلې وی د دغه راوی نه کم چې دا په منځ کې راوی دی لکه مثلا تاسو مثال وګورئ اوس کم چې عبد الله ابن مبارک داغه نه چې څوک کم شاګردان دا روایت کوي نو عین ممکن ده عین ممکن ده چې عبد الله ابن مبارک اول دا روایت لکه مثلا د دې بده سي مثال وی لکه تاسو زمانہ یو حدیث هغه واوري یو حدیث هغه زمانہ اوس واوري عین ممکن دا چې عمده حدیث تاسو سبا یا را روان وخت کې دا د استاد محترم نه زمنګ د مشر استاد نه تاسو ډایرک واوري مباشرتا نو اوس زما نه چې مثلا چا دا روایت اوریدلې دی نو کله به کې زما دا نوم منس کې راولي او کله د سیوشي چې تاسو ډایرک د مشر استاد نه د حدیث واورید نو اوس تاسو ته زما نوم هغه د منځو باسي نو دوه خبرې دروغجنې نه دي ځکه تاسو دا روایت اول زمانہ اوریدلې وو او بیا هم دا روایت زما د استاد نم ډایرک واورید یعنی هغه تاسو هم براه راز استاد جوړ شه نو هغه سند کې منس کې هغه یو راوی هغه په کې منس کې وګرځید نو دلته هم دا وی په دې عبارت کې وان کان مصرحا فيه بالسماع او کپدی کې تصریح د سما هغه شوی هم وی نو احتمال دا خبره دی احتمال شته دی چې ان یکونا چې دا دا داسې وی سمعه من رجل عنه اولا چې دی راوی دی د دغه منس کې د زیاتی راوی نه دا روایت اول اوریدلې او ثم سمعه منه مباشره او بیا دا روایت دا غبرنی راوی نه براه راس اوریدلې یعنی دا ممکن ده چې عبد الله ابن مبارک دا روایت اول د سفیان نه اوریدلی او سفیان د عبد الرحمن ابن یزید نه او به عبد الله ابن مبارک دا روایت د عبد الرحمن ابن یزید نه ډایرک اوریدلی دی ځکه د یو زمانی خلق دی دارنګ بصر ابن عبید الله اول دا روایت اوریدلی دی د ابو ادریس نه او هغه د واصله نه او دام ممکن ده چې بصر ابن عبید الله بیا ډایرک تلې دی د واصله درس لا او ډایرک د واصله نه هم دا درس او دا حدیث اوریدلې دی ټیکشوا ويمكن ان يجاب عن ذلك بما يلي او د دې دوانو اعتراضاتو د دې جواب په دې طریقه ممکن دی هر چی لومبنه اعتراض دی نو هغه خو څنګه چې معترض ویلی دی بالکل هغه خدا خبره ټیک ده چې دغه په عن سره دا روایت کړي وي نو بیا با دا چې چا لړن سند ذکر کړي وي نو یقینا موږ به دې ته منقطع وایو دا خو هم دغه سیدا او د دویم اعتراض داغي جواب دا دی دا اوس دا ذکر کړي دویم اعتراض داغي جواب دا ممکن دی چې فل احتمال المذکور فيه ممکن دا چې کوم احتمال ذکر شو چې کې دی شي یو راوی اول د یو استاد نه اوریدلی یو هغه دا غبل نه او به ډایرک داغه درس لتلی او داغه نه دا احتمال یقینا چې ممکن دی لیکن موږ په پدی باندې د المزید فی متصل الاسانید حکم کله لګو لکن العلماء لا يحكمون على الزياده لیکن علما اغي په د زیادت یعنی د المزید فی متصل لسانید حکم نه لګی دومره ډایرک حکم نه لګی بانها وهم چیرې دا وهم دی یعنی علما په دې خبره کې احتیاط کوي اغیر یو راوی دغه په روایت باندې چې پای کې د دراویانو نمونه ګڼ راغلی نو فورا علما په هغې باندې حکم نه لګوي چې یاره دا د دې راوي وهم دی ځکه نور چې کوم ثقه راویان دي هغوی خو پکې دا نمونه نه ذکر کوي ها په کم وخت کې هغه په دې باندې د المزید فی متصل الاسانید حکم لګی الا مع قرینه تدل علی ذالک مگر د یو قرینی موجودګۍ کې قرینه څه ته وایي د دې تعریف علما کوي هو امر یا هي امر یشیر علی المطلوب دا هغه خبره ده چې هغه مطلوب طرف ته او مقصد طرف ته اشاره کوي نو الا مع قرینه مگر د داسې یو قرینی او د اشاره په موجودګۍ کې تدلو چې هغه قرینه او هغه اشاره دلالت کوي په دې خبره باندې چې د کم راوی دا زیادت کړي دي نو اصل کې دا د المزید فی متصل الاسانید د حکم دلاندې راځي یعنی دا روایت په دې کې د زیادت کړي دی او دا د وهم دی او د د ثقه راویانو نه خلاف کړي دی د دې وجنه دادی مردود او ګرځول شي نو زما امید دی چې کوم المزید فی متصل الاسانید دی په دې باندې بتاسو سلګ ډیر هغه پوي شوی بهرحال کپوی نشوي نو زه په دې ریکارډینګ خوسم دا کیږي نو امید دا دی که تاسو بیا آینده ووري نو پوهه به پېښې ان شاء الله تعالی او په دې کې خطیب بغدادي مستقل کتاب لیکلی دی تمیز المزید فی متصل الاسانید ټیک شو